د حدونو پوره پابندي کوئ ستاسو د پاره د ساروو د قسمه ټول سریدون کې زناور حلال کړی شو ما سیوا د هغه نه چې وړاندې به تاسو ته او خودل شي لیکن د احرام په حالت کې خکار د ځان د پاره حلال مګنئ بشکا چې الله سغواړي دغه حکم کوي واتقوا الله ان الله شديد العقاب اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي د خدا پرسته د نخو به حرمتي مکوي په حرامو میاشتو کې یو هم حلاله مګنئ د قربانې په سارو باندې حمله مکوي او مو په هغه سارو حمله کوي چې په غاړه کې د نظر پټه د نخي په تور پرتی وي او مه د هغه خلکو سره چیر کوي چې هغه د خپل رب د فضل او د هغه د رضا په تلاش کې محترم کور کعبه ته روان وي هم چې کله د احرام حالت ختم شي نو بیا تاسو ښکار کولای شئ وګورئ یوې ډلې چې تاسو د پاره د مسجد حرام لاره بند کړی ده نو په دې دې تاسو لا دومره غوسه نه درځي چې تاسو هم د هغوی په مقابله کې ناروا زیاتې شروع کړئ نه چې کم کارونه د نیکۍ او د خدای نه د یری دی په هغه کې د ټولو سره امداد کوي او کم کارونه چې د ګناه او د زیاتی دی په هغه کې د هیچا امداد مکوي د الله نو یریږي د هغه سزا ډیره سخته ده حرمت علیکم المیتۃ والدم او هغه زناور چې په دربار باندې زیبا کړی شوی وي دا رنګي دا هم ستاسو د پاره جایز نه دي چې د فالونو په ذریعہ خپل قسمتونه معلوم کړئ دا ټول کارونه فسق دی نن کافران ستاسو د دین د طرف نه خه پوره نا امید شوی دي نو دا غوی نه مې ریګي بلکې زمانه یې ریګي نن ما ستاسو دین ستاسو د پاره مکمل کړی دی او خپل نعمت می په تاسو تمام کړی دی او ستاسو د پاره می اسلام ستاسو د دین په حیثیت سره قبول کړی دی نو په دی وجه د حلالو او د حرامو کمی پابندیان چې په تاسو لګولې شوی دی داغه پابند وسی البته چې څوک د لوګي د لاسه مجبور شي او پزړه کې ګناه طرف ته سمیلان نوي او د دغه سيزونو نه سو اخري نو بشکا ورته وایا چې ستاسو د پاره ټول پاک سيزونه حلال کړی شوی دي او کم ښکاری زناور چې تاسو عادت کړی وي چې تاسو ورلا د هغه علم په وجا کم چې الله تاسو له درکړې دي د ښکار تعلیم ورکوي هغه چې کم زناور تاسو د پاره اونیسی هغه هم تاسو خړې شي د اهل کتابو خوراک ستاسو د پاره حلال دی او ستاسو خوراک دا غوي د پاره او محفوظ خزي هم ستاسو د پاره حلال دي خو کو هغه د مؤمنانو نوي او کو د هغه قومونو نوي چې ستاسو نه مخکې هغوی ته کتاب ورکړې شوی وو خو په دې شرط چې تاسو هغوی ته خپل مہرونه ورکړئ او د نکاح په قله کې دا غوي محافظان جوړ شئ کله چې تاسو د مانځه د پاره پاسای نو پکار دی چې تاسو خپل مخونه او د سنگلو پوری خپل لاسونه اووینځئ په سرونو باندې لاس راکاږئ او خپې د پړکو پوری اووینځئ او که د جنابت په حالت کې نو په لمبلو سره پاکي حاصل کړئ او کو بیماران یای یا په سفر کې یای یا په تاسو کې څوک د بولونه راغې یا تاسو د خزو سره کورواله وکړی او ابو درته میلاو نشي نو د پاکي خاورې نه کار واخلای بس باغې لاسونه وه او په خپل مخونو او لاسونو باندې راکاږی د یوې ډلې دشمنی دی تاسو د حد ته ونه رسوي چې تاسو د انصاف د حد نه واوړای انصاف کوئ دا د الله نه د یریدو د پاره زیاته مناسبه او نږدې ذریعہ ده په هر کار کې د الله نه یره کوئ بشکا سچ تاسو کوئ الله دا غینه خبر دی څو وخت چې یوې ډلې په تاسو باندې د حمله کولو اراده کړې و خو الله تعالی دا غوي لاسونه په تاسو باندې د حمله کولو نه منع کړل په هر کار کې د الله نه یره کوي ایمان والو له پکار دي چې خاص په الله باندې باور وکوي ولقد اخذ الله ميثاق بني او ورته ویلی وو چې زه تاسو سره يم کو تاسو منځ قائم ساتلو او زکات مو ورکړو او زما رسولان مو اومنل او داغوی مدد مو وکړو او خپل الله لمو قرض حسنا ورکړو نو یقین لره چې زه بس تاسو ګناهونه تاسو نه لری کړم او تاسو به داسې باغونو ته داخل کړم چې لاندې بتري ولې بهيږي خود دین ورستو چې چا په تاسو کې د کفر لار اختیار کړه نو په حقیقت کې او زلون مور له سخت کړل اوس دا غوي دا حال دی چې د الفاظو په بدلولو سره خبره د یو زینه بل زی ته وړي او کم تعلیم چې ورکړې شوی وو دا غې ډېر ایسا تری هره شوی دا او همیشه به تاته د دوی د یو خیانت پته لګي پاوی کې ډیر کم خلک د دې عیب نه بچ دي نو هر کله چې دوی دې حال ته رسیدلې دي نو اوس چې دوی څه شرارتونه کوي نو داغه د دوی نه سګله نشته نو په دې وجه دوی معاف کوا او د دې په حرکتونو باندې څه غرض ملره الله خو هغوی ته هم چې کم سبق ور یاد کړی شوی وو دا غي ډیر حصہ هغوی هر کړه اخر دا چې موږ د قیامت پوري دا غوي په مینس کې د دشمنی او د بغض او د کینې تخم وکړلو او ضرور یو وخت پراشي چې الله با دوی ته هغه هر څه وخی او ډېر خبرې درته معاف کوي هم تاسو ته د الله د طرف نه رڼا راغلی ده او یو داسې حق خودونکو کتاب راغلی دی چې داغه په ذریعہ الله هغه خلکو ته چې د الله د رضا طلبګار دي د سلامتیا لارې خي او په خپل حکم سره هغوی د تیارو نه رانا ته راوباسي او نیغه لار ورته خي اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې کو الله اوغاړي چې مسیح زوی د مریم او داغه مور او د ځمکې ټول مخلوق هلاک کړي نو د چا طاقت شته چې هغه د دې اراده نه منکړي شي الله خو د ځمکې او د اسمانونو او د هغه ټولو سيزونو مالک دی کم چې د ځمکې او د اسمانونو په مینس کې دي چې څه غواړي هغه پیدا کوي او الله په هر سیز باندې قدرت لرونکي دی چې مونږه د الله ځامن یو او داغو خواږه دوستان یو داغوینه تاسو کړه نو بیا ولی هغه تاسو په ګناهونو باندې تاسو له سزا درکوي په حقیقت کې تاسو هم هغه سي انسانان یې لکه څنګه چې نور انسانان الله پیدا کړی دي زمونږ دا رسول تاسو ته په داسې وخت کې راغلی دی او د دین واضح تعلیم تاسو ته خي چې د پیغمبرانو دراتلو سلسله د ډېرې مودې راسي بند و چې بیا چری تاسو دا اونوایي چې مونږ ته سوک زیره ورکونکې او يرونکې نه دی راغلی نو ګوره اوس هغه زیره ورکونکې او يرونکې تاسو ته راغی يسرفون په دې وجه مونږ په بنی اسرائیل باندې دا حکم لیکلی وو چې چا یو انسان د وینې د بدلې نه علاوه یا پزمکه کې د فساد خورولو نه علاوه په بل اس وجه سره وجلو نو هغه لکه چې ټول انسانان وجل او چا چې بل ته ژوند وبخو نو هغه لکه چې ټولو انسانانو ته ژوند وبخو خدا غوي حال داده چې زمونږ رسولانو هغه ته صفا صفا حکمونه راوړل او بیا هم پاغوي کې ډېر خلک پزمکه کې زیاتی کوونکې دي نو دا غوی سزا دا ده چې قتل کړی دي شي یا دی په سولې کړی شي یا دی دا غوی لاسونه او خپې مخالفي پرې کړی شي یا دی غوی د وطن نه وشړل شي دا ذلت او رسوایی خو دا غوی د پاره په دنیا کې ده او په آخرت کې ورله د دین لوی سزا ده خو کم خلک چې توبه وباسي اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم ستا د پاره دی هغه کسان د خفغان سبب نه وي څوک چې د کفر په لار کې ډېره تیزی کوي خو کو هغوی د هغه کسانو نه وي چې هسي په خوله وایي چې مونږ ایمان راوړې دي لیکن زړونو دا غوي ایمان نه وی راوړې یا که د هغه کسانو نه وی چې يهوديان دي چې دا غوي حال دا دی چې د دروغو د پاره غوګونګ دي او د نورو هغه خلکو د پاره پټ پټ رازونه اوري چې هغه ستا خواله هډو راغلي نه دي او د کتاب الله الفاظ د خپل مقرر شو صحیح ځایونو نه ورستو د اصلي مانو نه اړوي او خلکو توای که تاسو ته دا حکم درکړې شو نو وای منای او کدا نه وو نو مې منای الله چې چاته اراده کړی وي چې هغه په فتنه کې واچوي نو د الله نه د خلاصولو د پاره ته دا غ سره هیڅ نشي کولای دا هغه خلق دي چې الله دا غوي زړونه پاکول او نه غختل د دوی د پاره په دنیا کې شرمندګي ده او په آخرت کې سخت سزا ان الله يحب المقسطين دوی دروغ اوریدونکو دي او حرام مال خورونکو دي نو کو دوی تا ته خپل مقدمه راوړي او حاضر شي نو تا ته اختیار دی که فیصله ورله کوي نو وکړه ګنې نو انکار تری وکړه که انکار دې تری وکړو نو دوی تا ته هیڅ نقصان نشي در رسولې هغوی به د دې کتاب مطابق د دې یهودیانو د معاملو فیصلې کولې او دغه شان ربانیانو او احبارو به هم په دې کتاب فیصلې کولې ځکه چې هغوی د کتاب الله د حفاظت ذمہوار کړی شوی وو او هغوی په دې باندې گواهان وو نو اے يهوديانو تاسو د خلکو نه مې ریګی بلکې زمانه ویریږئ دا حکم لیکلی وو چې د انسان په بدل کې انسان د سترګې په بدل کې سترګه د پوزي په بدل کې پوزا د غوږ په بدل کې غوږ د غاښ په بدل کې غاښ او د ټولو زخمونو د پاره د برابرۍ بدله ده او بیا چې چا خپل بدله وبخله نو دغه بخنه داغه د پاره کفاره ده په تورات کې چې څه داغه په وړاندې موجود وو هغه داغه تصدیق کوونکې وو او مونږه هغه له انجیل ورکړو چې پاره کې هدایت او رڼا وا او د تورات نه چې څه په هغه وخت کې موجود وو هغه داغه تصدیق کوونکې وو او د الله نه ير لرونکو خلکو د پاره نو په دې وجه ته د الله د نازل کړي شوی قانون مطابق د خلکو د معاملو فیصله کوه او کم حق چې تا ته راغلی دی دا غینه مخ ما اړوه او د دوی د خواهشاتو پیروي مکوه مونږ په تاسو کې د هر یو د پاره یو شریعت او د عمل یو لار مقرر کړه کچري الله غختله نو تاسو ټول یو امت هم جوړول شوي لیکن هغه دا د دې لپاره وکړل چې څه هغه تاسو له درکړي دي چې په هغه کې ستاسو ازمیښت وکړي نو په نیکو کې د یو بل نه د وړاندې کېدو کوشش وکړئ اخر ستاسو د ټولو الله ته واپس تلل دي بیا چې تاسو په څه کې اختلاف کوئ د هغې اصلي حقیقت به درته وښیي نو اے محمد صلی الله علیه وسلم ته د الله د نازل کړي شوی قانون مطابق د دې خلکو د معاملو فیصله کوه او د دې په خواهشاتو پسې مزه او خيار اوسه چې دا خلک تا په فتنه کې وانه چوي او د هغه هدایت نه دی یو ذره وانړوي کم چې الله تا ته نازل کړي دی بیا کچری دوی د دینه مخ واړوي نو پوه شه چې الله دا اراده کړی ده چې د دوی د ځینو ګناهونو په وجه دوی په مصیبت کې اچوي او دا حقیقت دی چې په دې خلکو کې زیات فاسقان دي افحکم الجاهلیت یبغون ان الله لا يهدي القوم الظالمين اے هغه خلکو چې ایمان مو راوړې دي يهوديان او عیسایان ځان له دوستان ما جوړوي دوی په خپلو کې د یو بل دوستان دي او کچري په تاسو کې څوک هغوی ځان له دوستان جوړوي نو هغه به هم بیا د هغوی نشمارل کیږي وایي چې مونږه یریګو چې چرته د مصیبت په چکر کې راګیر نشو خو لري نه ده چې کله الله تاسو لا کامیاب فتح درکړي یا د خپل طرف نه سبل خبره ظاهره کړي نو دا خلک با په خپل هغه منافقت باندې چې د پزړونو کې پټ ساتلې دي شرمنده وي اے هغه خلکو چې ایمان مو راوړې دې کو په تاسو کې څوک د خپل دین نه اوړي نو وا دی وړي الله به نور داسې خلک پیدا کړي چې هغه به د الله خوخوي او الله به دا غوي خوخوي په مؤمنانو به نرم وي او په کافرانو به سخت وي اے هغه خلکو چې ایمان مو راوړی دی ستاسو نه وړاندې په اهل کتابو کې چې کوم خلکو ستاسو د دین نه د لوبو ټوکو سامان جوړ کړی دی هغوی او نور کافران ځان له دوستان مه جوړوئ د الله نه ویریږئ که تاسو مؤمنان یئ اے اهل کتابو ستاسو چې په کومه خبره زموږ سره کینه ده هغه د دین سیوا بل څه ده چې مونږ په الله باندې او د دین په هغه تعلیم باندې ایمان راوړې دي کم چې مونږ ته نازل شوه دي او زمونږ نه مخکې هم نازل شوه وو او په تاسو کې زیات خلک فاسقان دي هغه هغه خلک دي چې په هغه باندې الله لعنت کړي دي چې په هغه باندې الله غضب کړي دي او چې په هغه کې د چانه شادوغان او خنزیران جوړ کړي دي او هغه د تاغوت بندگی کړي ده داغوی درجه نور هم زیاته خراب ده لبئس ما كانوا يصنعون د دوی عالمان او دینی بزرگان دوی ولی د ګناه د خبرو کولو نه او د حرام خوړلو نه نه منع کوي واقعي چې ډېر خراب دی د ژوند هغه سامان يهوديان وایي چې د الله لاس تړلې شوی دی تړلې شوی د دوی لاسونه دي او لعنت دې په دوی باندې د دې بکواس په وجه چې دوی کوي د الله لاس خو فراخه دي څنګه چې غواړي هغه سي خرج کوي حقیقت دا دی چې کم کلام تا تستا د رب د طرف نه نازل شوه دی هغه په دوی کې د ډیر خلکو د پاره د زیاتې سرکشۍ او باطل پرستۍ سبب جوړ شوه دی او د دې په سزا کې موږ د دوی په منځ کې د قیامت پوري دشمنی او بغض چولې دي هر کله چې دوی د جنگ ور تیزوي الله هغه سړوي دوی پزمکه کې د فساد خورولو کوشش کوي خو الله فساد خورونکي خلک کاش کو دوی تورات او انجیل او نور هغه کتابونه قائم کړي وي چې دوی ته د خپل رب د طرف نه را لېګل شوي وو نو د دوی د پاره به رزق د برنه راورېدو او د لاندې نه به راټوکېدو اگر چې په دوی کې څه خلک په نیغه لار هم دي لیکن د دوی زیات خلک بدعمله دي اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم ستا د رب د طرف نه چې پتا باندې څه نازل شوی دی هغه خلکو ته ورسوه که داسې دی اونکړل نو داغه د پیغمبره حق دی ادا نکړو او الله ستا بچ کونکې دی د خلکو د شر نه تر څو چې تاسو تورات او انجیل او هغه نور کتابونه قائم نه کړئ کم چې تاسو ته تا تاسو د رب د طرف نه نازل کړي شوی دي کم فرمان چې په تا باندې د خپل رب د طرف نه نازل کړي شوی دی هغه به خامخا دی کې د ډیر خلکو سرکشي او انکار نور هم زیات کړي یقین لره چې دلته اجارهداري د هیچا نشته مسلمان وي که يهودي وي صابي وي او که عیسائی وي هر چا چې په الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان راوړو او نیک عمل وکړو بشکا چې داغه د پاره نه د سیری بقام شته او نه د غم او دا ګمان یې وکړو چې هیڅ فتنه به نه را پیدا کیږي نو په دې وجه هغوی ړاند او کاڼه شول بیا الله هغوی معاف کړل خو دا غوی نه ډیر خلک نور هم ړاند او کاڼه جوړېدل شروع شو الله دا غوی دا ټول حرکتونه ویني یقینا چې هغه خلکو کفر وکړو چا چې وویل چې الله خو هم دغه مسیح زوی د مریم دی او حال دا چې مسیح علی السلام ویلی وو چې اے بنی اسرائیلو د الله بندگی کوئ چې زما هم رب دی او ستاسو هم رب دی چا چې د الله سره څوک شریک کړل پاغوی باندې الله جنت حرام کړو مسیح علیه السلام د مریم زوی نور هیڅ نه وو بس یو رسول وو داغه نه مخکې نور ډیر رسولان تیر شوي وو داغه مور یو رښتینی ښځه وه او هغوی دواړو به ډوډۍ خوړله وګوره موږ دوی ته څنګه د حقیقت نښې بیانوو ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون په بني اسرائیل کې چې کم خلکو د کفر لار خپل کړه پاغوي باندې د داوود علی السلام او د عیسی زوی د مریم په جبه لعنت ویل شو ځکه چې هغه سرکشه شوی وو او زیاتې شروع کړي وو نن ته په هغوی کې ډېر داسې خلک وینې چې د مؤمنانو په مقابله کې د کافرانو مرسته او ملګرتیا کوي یقینا چې ډېر خراب انجام دی هغه کم چې د دوی نفسونو د دوی د پاره تیار کړي دي الله ورته په غضب شوه دي او همیشه به په عذاب کې مبتلا وي او د پیغمبر علی السلام او د هغه سیز منونکي وي کم چې په پیغمبر باندې نازل شوی وو نو هیڅ کله به د مؤمنانو په مقابله کې کافران ځان له دوستان نه جوړولې خو په دوی کې ډېر خلک د الله د بندګۍ نه وتلي دي لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا په دشمنۍ کولو کې د ټولو نه زیات سخت یهودیان او مشرکان بیا مومې او د ایمان والو سره به په دوستۍ کولو کې د ټولو نه زیات نږدې هغه خلک بیا مومې چې هغوی ویلی وو چې مونږه نصارا یو دا په دې وجه چې په هغوی کې عبادت گزار عالمان او دنیا پریخي فقیران ملنګان پاتې شوي دي په هغوی کې د نفس غرور نشته نو ته وینې چې د حق د پیژندلو په وجه د هغوی سترګې د اوښکو نه ډکې شي او وایي چې ای زمونږ ربه مونږه ایمان راوړی دی زمونږ نوم په ګواهانو کې ولیکه او وایي چې اخر ولی به مونږه په الله باندې ایمان نه راوړو حکم قسمونه چې تاسو په قصد خورئ پاغه به ضرور الله تاسو رانیسی د داسې قسم ماتولو کفاره دا ده چې په لسو مسکینانو د اوسط درجه هغه ډوډۍ اخروي کوم چې تاسو په خپل بال بچ باندې خوروي یا هغه په جامه پټ کړئ یا یو غلام آزاد کړئ او څوک چې د دې طاقت نه لري نو هغه دی درې ورځې روزي ونیسي کم چې حرام کړی شوی دی او په ایمان باندې ټینګ پاتې شي او نیک کارونه کوي بیا چې د کم کم سیز نه دوی منع کړی شي دا غینا منع شي او د الله چې څه فرمان وي هغه اومني بیا د خدای د یری سره نیک لار اختیار کړي الله نیک عمل خلق فخوي اے خلکو چې ایمان مو راوړې دې د احرام په حالت کې ښکار مولای او کو پتا سو کې چا قصدن دا کار وکړو نو کم زناور چې هغه وجلې وي داغه برابر یو زناور با د سارو نه نظر کوي چې فیصله به پتا سو کې دوا عادلان سړی کوي او دا نظر به کعبه ته رسول کیږي یا کدا نوی نو د دې ګنا په کفاره کې به په یو سو مسکینانو باندې ډوډۍ خورول وی یا به داغه په اندازا روزه نیول وی دا ځکه چې د خپل عمل مزه وسکی مخکې چې څه شوی دی هغه الله معاف کړل لیکن اوس کو چا دا حرکت دوباره وکړو نو داغه نه به الله بدله اخلي الله په ټول باندې غالب دی او د بدله غستلو طاقت لري ستاسو د پاره د سمندر ښکار او داغه خوراک حلال کړی شو په کم ځای کې چې تاسو ودرېږئ هلته هم دا خوړې شئ او د قافلې د پاره تری د لارې توخه هم جوړولې شئ البته د وچ ښکار په تاسو باندې حرام کړی شوی دی تر څو چې تاسو د احرام په حالت کې یې نو د هغه الله د نافرمانه نه ځان وساتئ چې دغه مخې تبا تاسو ټول غیر کړي حاضر کړي کېږئ دوی ته وایا چې پاک او ناپاک په هر حال کې یو برابر نه دي اگر که د ناپاکو سيزونو ډیرواله ستاسو زړونو لا هر څومره خوشحالي درولي نو اے د عقل خاوندانو د الله د نافرمانه نه ځان ساتئ امید دی چې تاسو ته به کامیابی نصیب شي اے هغه خلکو چې ایمان مو راوړی دی د داسې خبرو تپوسونه مکوئ چې که هغه درته ښکاره کړی شي نو بیا به مو خوښې نه وي لیکن که تاسو د هغې په داسې وخت کې تپوس وکړو چې کله قرآن نازلیږي نو هغه به درته ضرور ښکاره کړی کیږي د اوسه پورې چې تاسو څه کړي دي هغه درته الله معاف کړل الله نس بهیره مقرر کړی دا نه صاحبہ او نه وسیله او نه حام خدا کافران په الله باندې د دروغ تهمت لګوي او په دوی کې اکثر خلک بے عقل دي چې داسې د وهمونو خبري مني واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسن او د پیغمبر طرف ته راشئ نو په جواب کې وایي چې زمونږ د پاره خو بس هغه طریقه کافی ده چې په کومه باندې مونږ خپل پلار نیکونه موندلې دي آیا دوی په پلار نیکو پسې ځي اگر که هغوی په هیڅ نه پوهېدل او د صحیح لارې نه هډو خبر نه وو اے هغه خلکو چې ایمان مو راوړی دی د خپل ځان فکر کوئ چې تاسو په خپل په نیغه لار باندې یې نو د بل د گمراهۍ نه تاسو ته هیڅ نقصان نه رسی ستاسو د ټولو واپس تګ الله ته دی بیا هغه به تاسو ته اوخی چې تاسو څه کړی دی اے هغه خلکو چې ایمان مو راوړی دی هر کله چې په تاسو کې د چا د مرګ وخت راشي او هغه وصیت کوي نو د دې لپاره د شهادت نصاب دا دی چې تاسو د ډلې نه دی دوه تنه عادلان سړي ګواهان مقرر کړی شي یا که چېرې تاسو د سفر په حالات کې یای او هلته تاسو ته د مرګ مصیبت پیښ شي نو د غیر مسلمه خلکو نه دی دوه تنه ګواهان واغستې شي بیا مکو سه شک راشي نو د مانځنه رست دي دوانه گواهان په جماعت کې حصار کړی شي او هغوی دی په الله قسم وخوري او ودی وایي چې مونږه د خپل فائدې د پاره گواهی نه خرڅو اگر کو څوک زمونږه رشیدار وي خو مونږه د هغوی رعایت نه کوو او نه مونږه هغه گواهی پټون کیو چې هغه د الله د پاره وي کومونګه داسې وکړه نو په ګناګارو کې بشمار شو لیکن که چری پته ولګي چې دې دوانو ځان په ګناه کې اخته کړي دي نو بیا دې د دوی په ځای دوه نور سړي چې هغه د دوی په نسبت د گواهۍ د پاره زیات مناسب وي د هغه خلکو نه ودرېږي چې د چا حق وهل شوی وي او هغه دې په الله قسم اخري او او دی وایي چې زمونږ شهادت دا غوي د شهادت نه زیات په حق دی ما په پا پاک روح سره تاسو مدد وکړو تا به په زانګو کې هم د خلکو سره خبرې کولې او چې ډیر عمر ته ورسېدې نو هم ما تعالی د کتاب او د حکمت د تورات او د انجیل تعلیم درکړو تا به زما په حکم د خټینا مرغه شکل جوړولو او پاغې کې بدی پوکې کولو او داغې نه به زما په حکم مرغه جوړېدله تا به مورزادی ړون او جزامی مریض یعنی د برګی مریض زما په حکم روغولو تا به مړی زما په حکم د قبرون نه راستل بیا چې تا کله بنی اسرائیل ته ښکار نه خي ویوړې او پاغوي کې چې کم خلک د حق نه منکر وو هغوی اویل چې دا نخې خو د جادو نه سیوا بل هیڅ نه دی نو ته ما دا غوی نه بچ کړې قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين د حواریانو په سلسله کې دا واقعه هم یاد لرئ چې کله حواریانو وویل چې اے عیسی د مریم زویا آیا ستا رب په مونږ باندې د اسمان نه د خوراک یو خوانچه نازلولی شي نو عیسی وویل د الله نه ویریږئ نو عیسی د مریم زوی دعا وکړه اے الله زمونږ ربا په مونږ باندې د اسمان نه یو خوانچه نازل کړه چې هغه زمونږ د پاره او زمونږ د مخکینو او رستنو خلکو د پاره د خوشاله یو موقع جوړ شي او ستاده طرف نه یو نه خوي مونږ له روزي راکړه او ته خه روزي ورکونکې یې الله جواب ورکړو زه هغه په تاسو نازلونکې يم خو د دین رستو که چا په تاسو کې کفر وکړو هغه لبا زه داسې سزا ورکوم چې په دنیا کې به ما چاله نوي ورکړي غرض دا چې کله د دې احسانونو وریادولو نه پس الله فرمایي چې اے عیسی د مریم زویا آیا تا خلکو ته ویلی وو چې د الله نه سیوا ما او زما مور هم خدایان جوړ کړی نو هغه به په جواب کې عرض وکړي چې سبحان الله پاکی دا تعالی را زما دا کار نه وو چې هغه خبره مې کړې وي چې داغه د کولو ما ته حق نه وو دا چې د الله بندگی کوي چې زما رب هم دی او ستاسو رب هم دی زه د هغه وخت پوري داغوی نگران وم تر سوچي زه داغوی په منځ کې وم کله چې تاسو واپس راغختلم نو ته پاغوی نگران وې او ته په ټولو سيزونو باندې نگران یې ذلك الفوز العظيم پس دا غیبه الله او فرمای دا هغه ورځ ده چې په دې کې رښتینو خلکو ته دا غوي رښتیا وینا فائدہ ورکوي دا غوي د پاره داسې باغونه دي چې لاندې تری نهرونه بهيږي او هغه په هر سیز باندې قدرت لري